راز دغه بل لیک د کندهار د پنجوايي ولسوالۍ څخه محمد نادر پغمن رالېږلی او پوښتنه کوي وایي که سړی په اعتکاف کښې وي او د مسجد نه د باندې راوځي خبرې وکړي اعتکاف یې فاسد شو او که څنګه او خوشمن وروره مشه خوشمن دغه سړی چې د مسجد راوتلی دی معتکف سره دا به ورته وایو ته هغو کرکان به نو نه نشي په غنمو کې ملخان به نه نشي د برل باندې به نه ګرځې په فصل کې به په وخت کې د اعتکاف ډبرین و نه درې بلا ضرورت د مسجد راوتل و د تنج روا اما که د ضرورت په خاطر راوتل حضرات د اوداسه لپاره د جواب چا د پاره راوتلی بیا نو د باندې خبرې نه دي منع داسې مه کوئ چې دا لوی ګوډۍ ښورولی سي یو منصر او ژبه نه سي ښورولی داسې معتکفین ما لیدلي دي او همدې اشاره په سر کوي خبرې نه کوي وایي ولې زه خو نه معتکف یم حضراتو دا کارونه مه کوئ معتکف د ننه هم خبرې کولای شي د باندې هم خبرې کولای شي و بل ته سلام رچولای شي د بل سلام ردولای شي لکن هو د کنزس نیولې بیا تر الخه په هر هر کتاب کې راوړي ولا یتکلم الا بخیر وای خبرې دې نه کوي مګر شې خبرې حضرات اوس هم دغه حکم دی چې بدې خبرې مه کوئ هغه شې شې خبرې وکړي نو په دا خبرو باندې د معتکف اعتکاف ته یو زره تکلیف تاوان نه رسېږي ما و تاسو ته په سابق تقریرو کې ویلي وه زموږ یو استاد مبارک و هغه به ویل الله دې غریق رحمت وګرځي ده به ویل زموږ دا چې جنوب سي یا معتکف سي باید هندو سي یا جنوب یا معتکف ولباره اندس اندور دا معنا چې چاته سلام نه ورچ د چا سلام نه بیا کوي سلام د هغه نه راځي حضراتو دا مه کوئ هم سلام راچوي و بل ته هم د بل د سلام جواب ورکوي لکه اوبه راوړه اوبه راسه څول هغه راوکړ او بل دا ټول خبرې ورته جایز دي هېڅ کتاب دا نه دي راوړي چې معتکف د خبرو بند دي دا ګونګ روژه بولي حضراتو دغه ګونګ روژه زموږ په دین کې نشته دا قطعا عبادت نه دی چې یو سړی وایي زه به خبرې نه کوم عبادت دغه دی چې د خدای جل جلاله په دغه بیته کې د خدای په کور کې کښېنه د خدای عبادت ته منتظر اوسه چې دا اعتکاف دی دغه عبادت دی او بندول د خولې د دغه حق خبرو سره دا عبادت نه دی والسلام